الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فيه ظلمات ورعد وبرق فيه ظلمات ورعد وبرق مولانا دا فيه ظلمات نه ده فيه په دې باران کې ظلمات تیری ورعد غزا وبرق او برېخنا دا فيه ظلماتن کې دلته کې دوه راي دي یو راي پکې دا ده چې دا فيه په دې ظلماتن باندې مقدم شوی نه نو دا ظلماتن فاعل دی دی فيه د پاره ځکه دا فيه په اعتبار د تعلق د دې د متعلق سره دا مخ کې صیب د پارسی شری صفت ته نو اعتماد په چا باندې کړل په موصوف باندې کړل نو چې اعتماد په موصوف باندې کړل نو دا عامل پچا کې کېدل شي په ظلماتون کې کېدل شي اداري سیبوي او امام اخفش خدا وای کنه هغه اعتماد اعتماد تم ضرورت نشته عمل پکې کول شي نو دا یو ترکیب دیم ترکیب دار چې دا فيه ظلمات دا خبر مقدم کا دا ظلماتونی څه شي کا مبتدا مؤخره کا خدا اول ترکیب چې ده نو هغه دلته غواره دی چې دا ظلماتن مرفوع دی رچا د وجنه د فيه د وجنه دا مسله ختمه شو علامه فرمای ان اريد بالصيب المطر فيه ضمير خراج عارض الصيب تا او د صيب منګه څو ترجمه کړي دي کې تاسو سي کړي دوا د صيب یو معنا ده مطر ا د صيب یو معنا ده هغه صحاب کده صیب معنا متر شي د سی بشي فيه ظلمات پدې مات پدې صیب کې یعنی پدې ماتار کې دې کې تیاری دي دې کې سری نو سوال دار چې ظلمات خو جمع ده او جمع ده نو څنګه تیاری دي پکې وې دې کې داسې تیاری دي چې یو خدا یو خدا تتابع د قطراتو ده دا قطرات نه دی ډیر لګاتار تیزه سره چې څه شرازي دا ساز یو پکې وریاز دا ایو پکې تسی شه دې شپه یو پکې صدا او کدا زمير راجع شي چرتا صیب ته صیب په معنا د چا سره شي د وریاز سره نو بیا پکې ظلمات دی یو تور وریاز یو دا تهبه تهدا ایو پکې تسی شه دې یو پکې متلبسین به متلبسین به مولانا غرض د علامه موصوف د پر سوال حاصل د سوال دار حاصل د سوال دار چې توای چې فيه ظلمات په دې صيب یعنی په دې ماتر کې څه شه د ظلمات دي نو ماتر خو ظرف نشي کېدلې د ظلمات او رعد او د چا د پاره د ورشه فيه ظلمات په صيب کې څه شه د ظلمات نو په دې دغه کې خو ظلمات نه دي کنه په دې په دې باران کې دا باران خو ظرف ته چا د پاره نه دی د ظلمات لپاره نه نه دا صحاب دا خو ظرف نه دی کنه د ظلمات لپاره او د رات لپاره د برېښنا لپاره دا تیارې رات او برق دا په دې باران کې او کدا پاسی دا په باران کې خونه کنه باران خو تل راوړيږي دې دې کې راوړل دلته کې ګړزاري کپاسی نو دای څنګه ظرف شو که صحابي ظرف وای خو ټیک تا ضمیر فيه کې راځي چې صیب تا صیب په معنا د صحاب سره شي نو په وریه د کې ګلزارې برېښناګانی وغیرہ وغیرہ خو ټیک تا خدا باران څنګه ظرف شي نو دې راځي د دې څه کې جواب او ګرځول د دې صیب دا لانهما راد او برق دا په اعلی د باران او دا غي پس کې دي په دا لانهما فی اعلی دا په دې برق پوه شو کنه دا په منحدر کې څه مطلب یعنی دا باران خود دین څه شي کی متلبسین به ځکه دا په اعلی منحدر کې متلبسین به دي دا جواب شو ها ګرځول د مکان د را د برق د پاره ځکه د په اعلی منحدر کې متلبس دی به تر دې پورې دې سره څه شی دې تلبس شته د دې سره څه شی شته څنګه تلبس دی دا بارانم د بار نه راځي او دا راد او دا برقم د کم زیر دی د بر نو دواړه د بر دی یو بل سره څه شی لګي تلبس نو ځکه وی دا باران ظرف ته د راد او د برق لپاره کنه دې دا راد او د برق لپاره ظرف ا و ان اريد به السحاب او که اراده پر چاو شي د سرمنی ته پوه شو پوه نه شو ما ته و دوی د باران کې ګلزارې د باران کې خونه ګلزارې نه پکې څه شي برېښنا دي کې خونه یې کنه نو د جواب وکنه چې دا باران د کم ځای نه راځي او دا ګلز او ګلز دام کم ځای کې نو د بر د یو بل سره د دې څه شي طلب بوست نو دغه طلب بوست وجه نه دغه باران د دې څه شی واقع شو کنه باران کې داسې قسم کارونه و ان اريد به الصحاب او که اراده شي په صحاب فيه په دې صيب کې صيب په معنا د چا سره شي ای اوس خبره ټیک شو ځکه چې په دې کې غلازارې کنه وریاضه کې غلازارې می وریاضه کې څه شی می نو ظرفیت هم صحیح دی او کته وای چې دا ظلمات پکې څنګه وی کنه دا وریاض تک توري او بیا ډیره ګڼه می او بیا شپو می نو ظلمات شو او که اراده شي په دې سره صحاب نو ظلمات د یو د دې هغه تورواله بلې تطبیق یعنی بعضې د پاسه د بعض نه مع ظلمتل سره د ظلمت د چاره و ارتفاعها بالظرف دا مخکې مخه ور ختمه کړی چې دا ظلماتن مرفوع دی والی د وجر ظرف نه وفاقا ځکه د اعتماد کړل په چا باندې په موصوف عادت ته وی شرط کوي اخفش نام نه شرط کوي خو چې موصوف باندې اعتماد شونه بل اتفاق دا خبره څه شي شو شي رعد رعد څه ته وی دا आवाज دی چې اوریدل کیږي د وریا زنا مشهور دار چې سبب د دې هغه استرام د اجرام او د صحاب دی د وریز دا تکرسه دا وریز نه د دې د اجرام دا جرمونه دا یو بل سره لګي را لګي کنه داسي نو ګلاس ګوز ګلاس ګوز داسې قسم کار کی و استکاک او دا کرانګي د دې هغه استکاک دی یو بل سره دا رګل نه نه د سکیږي اذا حدث هر ريح چې کله تیز شي هوا راشي من الارتعاد دا چانه ماخوذ دی من الارتعاد رچانه مجرد در چانه راواغستل د مزید نه بعض لفظونه داسي چې هغه مشهور مزیدی هغه مجرد نه لکه واجه د مواجهه نه خلق اخلي واجه را چانه نو د قلنګ د اعراب د چانه دی دی نو مفسر صرف دومره خبره ذکر کړه چې رات هغه आवाज ته وای چې اوریدل کېږي د صحاب نه او د ارتعاد نه ماخوذ دی او مشهور دار مشهور دارا چې سبب د دې هغه استراب د اجرام د چاره د صحاب د صحاب د جرمونه دا په خپلو کې څو شي د سي د سي استکام شي یو بل سره غا ډېر تیزه سره راشي نو ورته نه دغه شي اذا باغه وخت کې حدث هر ریحو چې کله تیز ها تیز هوا واخلي یو طرف ته وړي او بل طرف ته وړي ٹھیک شو جی دا خو دې ذکر کړ لیکن د بل طرف نه د حدیث نه دا معلومیږي چې دا یو فرشته ده او دا وریځي دا یو ځکه دا سی وਹੀ په چابک باندې وਹੀ نو ګړزارم کوي او هغه برېخنام کوي لکه یو بکره چې بلې بکره سره را پرې دي نو دا سی لمبا شال او علما او د حکمت دا لیکلي دي علما او د حکمت چې دلته یو دوخان دی لوګیره یو بخاری یو دخانی یو بخاری یو غباری څنګه غبار دا دوړه دخان دا لوګي او بخار دي ته وای چې کم شي سړی نور تا واته یا نور سو کې هغه وچیږي نو برخي ټیک شو دي نو دا سزه پورې چې دا دغه وره وخی جی کنه دا دا دو دغه دا غبار دا خو واپس راشي خدا نور چیزونه چې پات خيږي نو سزه پورې چې بره دوخان لاړ شي کنه دوخان نو دې بره نشیتلې انجماد پکې راشي طبقه باردې ته لاړ شي نو دغه دې کې دا دوخان خو بره دي کنه نو دې زور کوي بره د سيزي داسې د سي زور کوي بره دي نو چې برځي هغه پریدي نه مقاومت کوي نو په منځ کې دغه دز جزم خيږي او او سره هغه دغم کیږي دا برېښنا تاسو پوه شئ کنه نو دا مطلب دا څوک وای دا د حکمت والے بس آی سر زمون کار نشتیار سبب شي بس الله خبر دا مسله ختم شو او برق څه ته وای ما يلمع من السحاب من برق الشيء بريقا اي برق الشيء بري بريخنا یو والا بس وکلاهما مستر فی الاصل دا دواړه په اصل کې څه شی دي کنه ولذالک د دې د وجنه عبارت څنګه دی تاسو ریکم او دا اجماع غلط دی دا لفظ صحیح ضمیر اصحاب الصیب طریقه یجعلون گدی د اصحاب الصیب حذف د لفظ شر اقامت د صیب شر په مقام د دی لیکن معنا څه شرع نو جائز را یعول علی په دې باندې څه شو شی اعتماد اعتماد په دې محذوف کو اگر کاغه څه شی دی حذف شی خدای مانن څه شی باقی د دې لکه په یو بل ځای کې اعتماد شر په محذوف په لفظ کې نشته بیا ور باندې اعتماد شعر په یو شعر کې نو چې په شعر کې کېدې شي نو دلته کوم څه کېدې شي اشعر د حضرت حسان رضی الله تعالی عنہ له اداره جاهلیت شعر دی دی وی یسقانا یسقانا من ورد البریسا علیه بردا یسرق بالرحیق السلسل دار شاهان غسان دای صفت کوي دی په یس دی په خلکو سکي من پاکت باندې وردا دا خو ما تاسو ته چې دا کم شعر دی او دا بری سټیک صحیح می ویل دا را مقام نوم دی دا را مقام څه شعر دی یعنی دې سکي شراب من تا کس چې سوک بری ترا چې عليهم بدی بردا یا یسفق بالرحیق السلسلی چاغه اړی راړی دا غس ډیر تک سپینو سپینو بو سره څنګه تک سپینو یعنی د تک کې سپینو وبو سره شراب خلط کی او څه شي کوي کنه اغا په خلکو باندې څه کوي اغا څه کوي دلته کې ضمیر څه شي کا دای مذکر ذکر کدا ضمیر ځکه معنا ما یې څه شی ده اې دې سکي من پاکس چې وارد شي اره بر یسفقو نو ګوره دا بردا نه دی یا دا خو مؤنث دی کنه خو بیا مذکر ذکر کړ ځکه چې دا اصل کې ماء بردا دی دا اصل کې څه شی دی ماء نو دسه او بردا خو څه شعر الف ته پکې مؤنث ته خو اصل کې څه شعر ماء بردا اے مولانا اصل کې څه شعر ماء بردا نو چې کوم حذف شعر دغه بیا پاره دغه اعتماد شعر پاره ځکه خو ضمیر مذکر ذکر شعر چې دې شعر کې اعتماد کیږي نو په دې آیات کې مې اعتماد کیږي کنه چې اصل کې څه شعر زوی صیب نو یجعلون ضمیر صیب ته نه راجع زوی صیب ته راجع لکه دلته کې ضمیر بردا ته نه دی راجع کنه بیا مې مؤنث پکارو دا فعل بلکې چا ته راجع دی ما بردا ته په نش تا ته سوچ نه کړم دی یجعلون ضمیر چا ته راجع دی صایب تک زوی صایب تا نو که حذف کې نشته خو په لفظ کې نشته خو ور باندې شعر اعتماد لکه څنګه چې په دې شعر کې څه شی شوی دی کنه آیت مال په شعر کې یسفقو ضمیر چا ته راځي د برداتا به مؤنث دی ما یې برداتا ما اشته لفظ نو خو محذوب ته اعتماد ور باندې شعر نو د آیات کې مڅ شعر مذکر ذکر کې ضمیر ځکه معنا یې دار ما یې بردا دا جمله استیناف ته فکانه گویا کې ویل جمله مستانه پر ار کله چې ذکر شو ما یو زناره چې اعلان ورکې په شدت په هول باندې قیل ویل شو فكيف حالهم نو د خلکو حال بیا استو مع مثل ذلك د مثل د دې سره یعنی چې درزار او دا و دا نو د دې حال سو نو جواب ورکړ شي به په دې سره کنه چې دی به دا کار کو چې وګونو کې سمانډلې وي ګوتې و ان مطلق الاصابع موضع الانامل للمبالغه غرض علامه دا فر سوال لغه دا دیو ګرځول اصابع سره اصابع په وګونو کې ګرځي ک ګوت سرونه د ګوتو او دلته څوک ذکر شو د ګوتې